حذیف ابن یمان روایت ته چې نبی سم فرمایي چې قسم په خدای چې مو ته پاته نه لګېږي انا سیاس صحابي چې د مو ملګري یې د وقیا او د خبره ویره کړې دو ونه ویره دو ملګری نه ام تناسو یا په کوز باندې کنه زون یې په ویره چولې دي چې مینه خو ویره دو ونه ویره نه دو کنه ام تناسو یا ځون په ویره باندې چوری دي اسه مصلحت ته وجنا سه حکمت ته وجنا په ژغېږي نه وله ما تر کرسم من قائد فتنتن الى ان تنقذ الدنيا نبي سمند پرشلا هيس فتنه پرداز دې کنه فتنه ولا قائد دنده پرشلا دنیا د ختمېدو کې راسه سمرا چې کنه فتنه پرداس پیدا کیږي و د فتنې ایجاد کو قیامت تر چې سمرا دادی کنه به سم چې دې ټول بیان کړه دا اعلان تن کړي دنیا د دنیا حق مې دوه کړه سه یبره من مو ثلاثه میاتن فسادن اور اسېږي به د سر آکس چې د سر دی درې سره ته برسېږي درې سره ته کنه دا خو به کنه ملګری ته رسېږي چې د مر عملګری دی وی چې درې سو ته ورسېږي بیا هغه چار پیرا تکړلا شي پرپګنډا کړلا شي کنه او اثر ورزولا شي و چې ملګری د کامي کته سره پتنې جوړوي چې سکنی وی سره به نه کېږي کنه یا په دینه زیوتو دا څه کنه کې دنده پریشا الا قد سماه لنا باسمي نبي سمشت په نوم باندې ونه مولا و د پلور نوم یې و د قبیله نوم یې کنه الائمه المزین ائمه د امام جمدو د ګمراونه پښویونه په ډېر ډېر چې کنه ګمراون پښواګون به جوړ شي ګمراون کنه امامون به جوړ شي یعنی په دین شه به کنه دین شه باوی مختلف عقیده مختلف بدعتینا به ته ایجاد کو کنه خلک ته به دعوت پر کوي کنه او خلک بیا پسې کنه ځون پسې بیایي ن ب د ا تیرا چګا نشي دی نه قیامت ور در سه کنه وا دا سه اوله ور تیرا چې خطسمان سه په دور شکنه رونه شلا هر تسمان سه شهید شو کنه به ای وخت نه په مسمول شکنه خپل خو نه رزي رونه درونه دو کنه ورس پر ګرمې جیو کنه سړې شنه چک پټ زیږي کنه د قیامت ور سه به دا وی درونه وی وعن سفينه انا بي سمكنا مولانا ا د سنت او د قران مطابق او په هدایت باندې چرور وی کنه خلافت په دیش کولوي ثم تكون ملکا اذن بعد به د خلافت په صحیح شکل ته جوړي نه خلافت به بسی جوړ شي خلافت په نوي او یا ثم يكون بیا به کنه د خلافت الامر دا به بسی به جوړ شي خلافت په نوي بسی به جوړ شي ثم يقول سفينه سفينه بويل امسك خلافه بكر سنتين د بكر خلافته چې غاڼه ده دوا کول هغه ده وخلافه عمر عشره خلافت عمر غناوي چې کنه لاس کول هغه شوه ده د دې رس کول تیر شول وعثمان اثنتي عشره او د حضرت عثمان خلافت هغه دوی لاس کول ده هلته یې سب خلافات کنه هغه شپېش کول شپېش کول ده پنځیم کول ده دا څه کام دیش کول جوړیږي شپېش میشته کام هلته یې سب واده به کنه حسن صاحب خلیفه شو بچای شپېش میشته کنه هغه خلافات شو هغه د کنه خلفای راشدین نه ده خلافات راشد هغه د عدل ولا خلافات و هغه ډېر مختصره من دا وکنه دا ټول د په بیات کړل کنه خو خلافت هغه جګړه خلاف په دې نه چې زدلو د معاویه سره کنه هغه دا مصلحت وګڼل چې را کنه مخه جنگی نشي دي کنه چې بیا جنگ جوړ نشي کنه امیر مو سره اته تسلیم شو رسول خیر سره وکړل خلافت یې ته حواله کړو په قرار باندې ته پرې شو انا به سم پښنګوري کړي وړیا وړي کوي کنه چې ټپوله به کنه چې مو دا بچای الا به دې په ذریعہ باندې کنه ا دوی ډلې په مشه کنه ا جنگ نه و د جګړه نه و د قتل نه به کنه د په ذریعہ باندې خای په کنه دا امت سره باج کو دا ټکراو نه کړو کنه جنگ نه کړو جوړ خلافات ته حواله کړو دا نه چې دا مستحق نه و کنه حامد صاحب مستحق و کنه خدا غوښ ملکه چې قتل نه جوړیږي کنه مرګ نه جوړیږي وان حذيفه قال قلت يا رسول الله ايكون بعد هذا الخير شر امیر معاویه ولا کنه اگر که دی به نوم خلافت ورکولو کنه خو هغه داسې من خلافت نو لکه څرنګه کنه چې د سریګبر ځای عمر فاروق صاحب خلافت ده کنه انا من خلافت بالکل د قرآن او د سنت پر حدیث پر شیء شي کنه او د عدل انصاف پر شي نه کنه کما حق هو خلوه او پیرا ملک عزوزانه و پیرا بدشاهتانه و خپل واس رسې د خپل حد رسې که نه هغه د عدل نه چارو خستله د انصاف نه چارو خستله هلون د بیروکراسي خو واپسې که نه یا کوم وزیرون دي یا که نه قبیلې دي او د افسرون دي که نه هغه به که نه د عیاشۍ بیا کړل او د لړچر بیا کړلو که نه ټول وطن خو بیا شو کنټرول کولی که نه نه پیرا نه مرحله پاته نه و نه پیرا ملک عزیز و که نه خپل ارسه که نه د ډېرې که نه احتیاط چلوله ده که نه خو دنه بعد چې کیسه شوه ادن دنه چې کوم جنشین حکومت پر ولو کنه ایزید اده بچای ده کنه اته چې خلافت پر ولو کنه زون خو ولو کنه خلیفۃ المسلمین و د بچی کنه خلافت بل کنه خلافت نو کنه ای به شج جو شریک را و ظلم شریک را و کنه ما په زیره باندې کنه خلق نه بیت نه خصنه کنه ای به شیخ کنه لړ چټ جوړ کو کنه چې حسین سبیا په شریکو کنه یزید ابن معاویه کنه دا پسې کنه ولید ابن عبد الملک و دا سلیمان ابن عبد الملک ته کنه اذن بعد بیا کنه بیا پروردگار په دې شکنه امر ابن العزیز رو وسو کنه سلیمان پسې امر ابن العزیز رو کنه هغه به خلافت رشدا و بالکل په حال نه حج باندې چې کیمه کنه خلفای رشدین کیمه خلافت کړه دا کنه چې کیمه دولتینا او د کیم جګیرنا دې پلان نکنوي آیتول بیا زبط کړ بیت المال ته بیا واپس کړ کنه اعلان یې وکړ چې دا دې کنه ا دې فدک نبی سم خیبر شي چې کیمه مزکه وې کنه فدک لکه وې کنه ا دې ټوله زمه ته راوړي کنه آی بیا واپس کړ بیت المال ته خلک به دې گواه کو چې دا بیت المال حق ده دا بیت حق نه ده کنه شو د انصاف له حکومت یې غو چلولو خو بیا په پسې کنه بیا کې سحرو پښلا پسې به کنه بیا به شي منتقل شو عباسیون ته کنه د خطابات په اولاد دي سره د په سدې سره په لکن هغه بیا شابه شي تلولې دو کنه او اره مر کیسه غو نه وې کنه خلفای په شی غو کنه خدا نه منا ازرمینا جوړې نه په شی په عباسیون شي کنه په خیر شي کنه ایس بیا په دنه دی وخت شي کنه دا د تور کې خلافات کې ختم شو کنه دا یې کنه اخري اخري اثر و دې کنه عباسیون خلافات ا ترک خلافات و د ټوله بدنیو بشا به مسلمان دغه ترک بشا به و دا مقام اعظما حرمای شي په د دې په کنټرول شي وکنه بس د انګريزون رول چې کړه د انګريزون کنه در ژوندې شول هغه کنده عرب شي د قومیت کی صاحب وچه ولا عرب ته د آل سعود قبيله د شفیصل د قبيله دا غټه قبيله د ټول عرب باندې چاو دي کنه او ځل ولا سعودي ولا د یو کې بلادو بشیر ته تقسیم کړي کنه د الی کا شام دا او الی کا کنه مرتی ولا دی کنه دا قطر دا د پنکای دا پنکای دا کنه ټوکړه ټوکړه کوي کله چې مش الی کا بچ سوکا سوکا لوس په منځ ځل شي کنه ایسه لګیا دی دغه تقسیم به پر لګیا دی کنه خدا نو خاص علامات دا څه چې ضرب ویل شکه چې مثله ټوکړي شي کنه او دوی څه به تقسیم شي لګیا ټوکړه کوي مشکې سا ماري به سا كان نام قلت فما العصمة بچاو ستريكا دو صاحب سرنگ دي كشرنا ظلم بچ كوي قال سيف تيرا تريكا دو كنا چې مسلمان بدسا چې چا سره جهاد کوي سره به لور وي تیرا به چلوي کنه دا اوله فتنه ده اوله فتنه ده د اسلام نه بعد چې د کابر په واشه فتنه جوړه شوله منکرین زکات پی کنه زکات نه انکار وشو او ځنه کابل وی مرتد شول کنه و الا جهاد تیرا وکړه چې دګبر تشکیل په سو کړو کنه په سویر سره کرم کنه آیا شو ټکولو یې ټکول کنه چې فتنه کنه بالکل ختم کړه کنه کو تو هل بعد سیف بقیتن اتینا بعد به کې بسبا کیا به وی کل نام تكون امارت على اقضاء وهدنت هدنت على دخن زمين بعد به کې چې امارات روشي حلفات خبرې امارات وی على اقضاء په فساد بنه اغزا جمع د قضا دو قضا کنه ای خلی ته ویل چې د سرګې ته دیر شي یا چې ته چای ته یا رسمې به ته کیم خلک پیوځي کنه ډېر غوټ خو نه وي کنه خو اصلګه ته یې کنه برداشت کبه نه سایکل چې چې کستر غریګه دو کنه خو ستګه نه غړوای نشي وړي که خلک دا خو سترګه ته ورغله ده به بیا شک نه شي کچې په ځا په سترګه شنو شان سره وته ستګه نه غړوای نشي کنه اته کنه قضاوت ولا شي امارت وی کنه خوا به کنه په اقضا باندې په فساد باندې په امارت چې په ظاهر څه به کنه خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین به وی کنه او ټول به مسلمان بلل شي کنه خو وی به په فساد کنه په امارت څه وهدت علی دخن سلخ به وی کنه خو په ګارد باندې په دیګي باندې دخن ګارد ته ویل شي اسرا کو دې کنه ا د حسن صاحب او د امیر معاویه په سره ته شاو کنه په دې شکل نه هڅه کوي د خبر سره ځکه چې په خوشي باندې خو کنه په دې وجه حکومت ته حوال کړی چې تی مستحق دې مستحق دې چلواله شو کنه په دې وجه راځي چې تبعی جوړی کنه وینا تعالی دې کنه خیر دې چلاوا کنه کو ته سم مازه دنه بعد به سوي قال ثم يسوع دعاء الضلال يا مريد دا يوم بيدوشي وان كان لفرد خليفه كثير من ذكر شيء مسمون خليفه بيدو كدو دا مسمون خليفه ولا سلیم دوی جبیر دوی جل دکا زارکا هتو ملا په کړي باندې وایي وحدا مالکا تونه مولا وخلی خو بیا کنه فاتح هو کنه اے مسمون خلیفای تعات کا کنه بغاوت ما کا کنه ایګه سلام مسمون کنه خپل مسمون دې پر کنه و تیر مارچ گوا و الا کچره مسمون خلیفان و مسمون متشیر راګ دی کنه او دا ګمرون کنه خلق دار جواب شوی دی بیا فموت و انت عازم على جزل شجرة تمرشا وحال انت چې تو کنه خل لګولې په وخت ده په سټه دی ونه پرې کنه دا غره ته تشتا زنګره ته تشتا په زنګره شي به خروج شو نه مې کړی کنه الو دې کنه که په سټه پر خل لګوي کنه خو یې لور شکنه چې دا څه وی کې ته رګار نشي کنه کو ته سم بازا کله قال سم یخرج الدار به دجال وزي بعد هاي کده بعد ما هو نهر ليس بولوي ونهر ليس بيروي فمن وقع في ناري وجب اجره كم ساعه د ير تكنا ورتوزي ير تورشي دنا كنا فروتي نوري دنا دولت نوري هذا پر اجر واجب شو وحتى وزره غنا به ناکام کړی شي ا جنت ورو ومن وقع في نهري و وكم ساعه د پولیس وکا شو چې دا سړی به د خو پښتیا کنه و به ټول کنه سحر وي ووجب وجب وزره اي به نو کنه غنا واجب شو دا معنی چې سوري ټیم نه شو ځکه چې د عادي بي سای سم دور وي هغه به د عادل ولا وخت وي عادي کا بندر نه جنگي نه کنه څه کنه اوس نو مسله حاجت ته پوتې نشي یا دا معنی چې به بندر ډېر ټیم پوتې نه وي قیامت پر شي کنه حتی تقوم ساعت حتی چې قیامت پر شي او فیر واتن کاله هدنتون علی دحن دا یو کسون خا بیوی کنه خو په ګرد غبار بیوی و جماعت الاجزاء و جماعت خو بیوی او په فساد باندې به خلق ته چې کوم منظم دي کنه یو چې وړاند دا او کنه په کنه فتنه بي بي فتنه عمیا و سما وړاند دا او کنه کنه په کنه فتنه بي بي عليها دعاء على ابواب النار په دې فتنه باندې به دایون یې ده یې په دروازه باندې بي دا بنای کچ ا دعوت درکوي ورته کنه به جهنم ته به دی کنه جنت ته نه بي ارندا کنه فتنه په اعتبار دې کنه اګه خلق سره دو کنه چې خلک یې د خلصولې لار نه چې په کیم طرف ته ولوځي کنه نیه کنه کایت شته نیه رهبر شته نیه پر یو درد شي نیه ژغ درد شي کنه دا څه به کنه افراد تفری به خاطر دولې درې تشتي او ظلم به نه سلام شي یا دا مطلب ده چې د نجات په چاته تاریخ نه مانی بیږي چې خدای په کیم طرف ته ولوځي کنه دې فتنه نه سک به نه وی کنه کایت به نه وی کنه چې حق یې وی کنه چې پاپه لوس وسی کنه آیا حفاظت وکنه یا دا معنی چې د حق یې بتلې پاتلې وتلګي کنه چې کوم طرف حق دی کوم باطل دی کنه چاته ور شو چاته نه ور شو کنه رڼا کنه فتنه بي فاین مت یا خلیفہ کچر ته مشک نه مړي خلیفہ وانت عادل على جزل او تو کنه خلل غونی وی خلل غونی کې په سټه باندې دا ته د پر خیر دا من ان تتبع احد منهم په دیره چې پچا په سلوټ شه را ابو داود وهان ابي ذر رضي الله عنه قال كنت رديفا خلف رسول الله چې هغه لوژه به تو کنه په شکایت سو چې وی کنه لوژه به خپل بل اوسېږي پر وزه به کنه اکیر نه به جماعت ترې نو شدا سره لوژه به روشي قال قلت الله ورسوله خدای رسول سره خبر ده چې مو به صحابي قال تعفف يا بدر زون باج سدا بدر کنه چې سوري نه ولګي کنه سول مونږ کې کنه بیا زون باج ستا حرام چې ونه خوري غلې چې ونه کې کنه قال كيف بك يا بدر پیسې به درکې یو مریای به درکې کنه خدا قبر ته هم ته وکنه کنه څه کوي تمیم نه یا دا منا کړ چې خلک مړ شي او څه کوي په ته چې تا کنه مریای به پوتې وي کنه خیر به بری ته پوتې شو یو حتی انو یبال قبر بلاب دی قبر به مری باندې خرڅېږي دا منا کړ مری باندې به کنه قبر خلک ته خلک ته کنه به قبر به ته کنه په مری قیمت باندې لابا او حرارت ویل شي او کو تن داسې تک تیر کونی دي کنه چې داسې پړک کو کنه تیر ویل دي چې چې کتل دې پتال دي کنه هغه په خلک سم مشهور دو کچ دادی کا یر یر ورا ولا و کنه دا کونی من ایګ یر نسب دی یر نه ورا ولا کنه کو دا تنا غا تک دې داسې غیر چمکو کنه اخجارو زیت ته ویل شي فدا کنه دا حرابون دي کنه ا د حسین صاحب چې واقعا جوړه شوه جزید کنه هغه شهید کړو په کوفه شه کربلا شه دا په ټوله دنیا شه مسلمانې د خلای بیت دی نبی سم مسای وکنه پر شلی جوړه شوه ټول شکا ارتلینا دی احتجاجینا دی کنه یزید په خلاف بوله مدینه خلک کنه دی یزید په خلاف بوله چک شو کنه شور دیني بوند کړو کنه او په دا و شي کنه عبد الله بن کنه سلام عبد الله بن زبير صاحب كنا اي خلفات لان كنا مكان وازبابونه اتايف خالق ودي مكي خالق كنا او د عراق ټول خلک سره بیات کړه وکنه یزید په خلاف عبد الله بن زبیر سره مدینه خلک نه کړه بیات وکړه په خوشی بوله کنه او د یزید نه کنه هغه د خلافت نه انکار وکړ چې میر د خلافت نه مني مسلم ابن عقبه په قیادت سره دا یو جرنل و ډیر کنه ویرو و سایو ایتا لشکار ویرو کو چی ده مدینه خلقی کنه سر کو بیو که کنه سام یه که کنه و مو خلقت تسلیم کو ای لشکار پس رو وستو کنه مدینه خلقی پس مدینه خلقی مقابله تا پس رو وطل حرات درازی تا رو وطل کنه شو خندره جانگو شو کنه پا تاریخ شو کنه دا جانگو شو کنه چی بیا کنه سیک بیا پس پوتنو شو کنه لکه د قدیو نه تیرې غوندې کنه دا څه ټاک ټیکل خلک کنه بل کانه را چې کیمه ګاډه وډه شوی مدینه بندر نه وتل کنه کو ته یو زر خو کنه شته کنه امیر شوی وې کنه یو زر کنه بچون دا نرو بچون پیدا شول کنه او کنه شپینا وصول کنه هغه شته خلک کو شپینا په سره باندې ورل کنه په باندې نه معنی کړل کنه او مدینه به شکنه مدینه مدینه په شپته شوی کنه نر مدینه په شکل نه ځان په شکل دو کنه ډېر کمپیر خلک پته شو کنه نه نر په شنه شي په شکل شکل خو نه خپل دی وکړه کنه مر شو نه ورسېدو که نه ای په ځای باندې بل ارولوي که نه حسین دا په سر ولرلو که نه هغه لښکر ورسولو مکې ته که نه مکه معظمه باندې محاصره وکړله یوه ورځ محاصره وه که نه سویل سویل محاصره وه بیا که نه جنګ یې پسې کړو جنګ یوه ورځ و که نه هو چې په دا وه شکل چې یزید مرګ تلارو چې یزید مړ شو هغه پوځونه په سټ کړ کړه په سټ لوړو ده ای بیا حجاج گورنر جوړ کړ و آی په شوال له دیارا کنه کچه په شوال شکه نه حجاج په شوال سره و شوال سره هغه محاضره کړه کنه مقام زبا اول خو محاضره وکړه یو نه فکر نور پښ مکاشه خو سنشتا ټول خو کنه خلوت ته شوی ایو نه به کنه بالکل اسی ښه محاضره وشو کنه خلک تر وړه تم نه کنه سټدلو او په دا جبل به کوبس باندې مجلې په تلګولو هغه ده کنه هغه دا کلی دا کلی دا کنه فاتح په بنده کنه فاکونه بنده بیوشتل سیک نه وتلا شي نور نه وتلا شي کنه بس هو محاصره دې کنه خلق اخر کړو ته مقابله دې پر کنه مجبور شو جنگ ته مجبور شو شاه جنگ کنه وکړو سره کنه اخر هغه خو منظم حکومت ته د حکومت نه دا حکومت نو فوج نه کړ خوام جنگ درکنه ډېر خلک په داسې سټ شو کنه عبدالله بن زبیر صاحب کنه هغه هرم ته لوري نوته ا مکه په ستاره پر لوسي ودی وکنه او هغه کنه ادي کا شهید کو حجر سود یا کنه ولګیدو کنه ا ټوکړي ټوکړي شو ولګیدو او دا غیر کنه دا غیر لګول خنه کبه ایسه پر وای دروسه تل کنه عبد الله زبیر کنه ادي کا شهید کو په پس پنځه کو لا کې کړو کنه قال قلت رسول اعلم خير سلسله خبر دا چې مو به سحر وي قال تاتي من انت من تبوي سي چاته چې چانه توي ځکه چې خپل خو مسلمان مسلمان دی کنه کا جوړ ده کنه ظلم ده کسي خو دې مسلمان کنه مسلمان سره جوړیږي کنه او مسله دا څه چې کچې ده کنه سره کنه مخه ویني مقابله کرای شي کنه بیا به کنه مقابله به کو به د نقش نه کنه د حق سره درېږي او مقابله د کو کنه باطل په خلاف باندې کنه او که مقابله نه شو کړی کنه به کنه خلق نه پوښتي کنه ټول شپه تهجد بلکې متوتر شي بعد نیولا شي رجا به ونیولا متولا به نه احسن مثال کنه دوی به درې درې ورځې به کنه د متوتر شي نیولا شي اسپه به څه ډېر مموري خې بو کنه شپه به پوښتنه تراولا کنه نبی سم نشاط ته کړه و چې د پلور نه فرمانی ما کنه لور یې عمر ابن عاص دا د معاویه سره و او د عبد الله کنه د محبت علی بیت سره محبت وکنه په نظریه کې کنه اینا خلاف وکنه هو بیا کنه نبی سره موصیت ته ورو او به سره په شام شه او ا محبت ته وکنه مینه محبت د علی بیت سره سره ول کنه ایسا په مشاهده نکسته او په کې سره بلبل کړي بالکل لور ته وته سره کې دا چې سره دې ویډیو ته کنه مینه پنا پنا ګرځي کنه وای چې په شته سره ګاډي په باندې سره ګاډي رکم ته سره ا د ه ک ت ن س ا ت کو نبي سمت ي ك ا چتو سهلوي چې د خلق واده به کنه فساد شي او امانات هم به کعب مته به غاب شي وخت له پوه سره مختلف شي فقالو حق ذا وشبك بين اصحابي قلت سره نفسه قال في ما تملك متسامر كي خيك مرا قال عليك بما تعرفه ته لازم شي سره چتي کنه شاپه نه کچدا نیکا دوره خبر دې سره لازم شه ودا ما تنکرو او کیما چې ته پیژنې نه داسې نه وي چاره ګاډي وي او ته تا کنه شان شي دا کنه بیا پرېږده والي کې به خاص نفس کا او ته لازم شک نه خاص د خپل ځون سره د ځون غم کا او نه راخه کنه بس خوا ما چې داس ما کا داس ما کا پاو شي کنه ته به واس نه وي ځون غم کا و اياک و عوامهم او ځون بچ کنه دا عوام د خلک نه دا عوام اصلاح ته پلاټ ملي شکر ده یره پلوری که وخت نه پوتی وی یا نه پوسه به چې سټ شنی بیا درې مری کنه یا پټکی مټکی پام نه چوي کنه خو په دې دغه سی بیا کنه نه چګوي کنه په دې غلی باندې شي کنه ورستی پر زیر شي کنه تو سه د خپل کړي ټاټ جوړ شي کنه اکیر نه موزه په کړي په لازم شته وفي روايه ترمذي عن سم قال في الفتنه كثر فيها كسيكم لديمه تكسا وقت في اوتاركم اذا لم يجي بريكسا